علت سره کول شي او دا دې لپاره چې عام خلک د هغه حقیقي علت باندې کله نه پوهېږي نو دې وجه نه بیا دوی ته تعبیر په چا سره وشي علت العلت سره وشي اوس تاسو پوه شو دا کیسه درته کوي زر زر ورته وګوره شاه جي ولها محال ولوازم يتعلقان بها بالعرض قد تكون الجلوس في الشمس چه لمر ته هغه يي وقد تكون الحرکة المتعبة ډير ستړی شوی ده ځکه بیمار شوی وقد تكون تناول غذاء حار ګرمه خوراک يي کړی ده والعلة في الحقيقة سخونة الاخلاق اصل کښې خو علت دا نه اصل کښې خو علت هغه سختی د اخلاقو يي وهي واحدة في ذاتها خو دا واحد في ذاتها دي ولكنها طرق اليها واشباه لها او دا مقصد دا ده چه هغه د پاره طرق دي او اشباه دي خو د ترکو او اشباهو دشي نه مونږ بیا په علت سره چي يي تعبیر کړی نو اصل کي علت خو هغه ریح وتل دي د اودس ماتیدلو لپاره او دا یوه لار ده چي د سړی اودسي نه استرخاء د مفاصلو راشي نو دا یو ترک او اشباه د هغه ریح خروج ده نو هغه نه مونږ کله تعبیر په علت سره کړی شه جي وکان الاکتفاء بالوصول وترک اعتبار تعدد الطرق والمحال لسان المتعمقین او اکتفا په اصولو باندې او ترک دی اعتبار دی تعدد دی طرق او دی محالو دا خو لسان دی متعمقین فی الفنون النظریه دا نه دی عام خلقو اصل علت باندې خو وای چې هغه خلق پویږي چې کوم متعمقین فی الفنون النظریه یعنی معقولات ویلی نو هغه په اصل علت باندې پویدل شي عام خلق په اصل علت باندې پویدل شي هغه ته خو لازم دی علت بیان کې وتای بچ بس دغه چې دا علت ته ډیر دقتونه به نه ورسره چیړې وانما نزل الشرع بلسان الجمهور اشریعت خو د لسان د جمهور باندې نازل شوی ده ته معقولیانو د پاره ولی نازل شوی ده شاه جی ويجب ان تكون علة الحكم صفتا يعرفها الجمهور اوس دا علت په کوم شای ګرځو علت په کوم شای ګرځو علت په داسې صفت ګرځای چې هر سړی په هغه باندې پوهیږي علت په داسې صفت د یو شي خو ډېر صفات وي نو علت په هغه صفت ګرځی چه هر سړی په هغه باندی څه کیږی پوهیږی او داسی یو واضح صفت وی د یو شی ګڼ صفات دی نو هغه واضح صفت په پکی ته علت جوړی ویجب ان تکون علت الحکم صفتا یعرفها الجمهور او واجب ده چه علت دی حکم دا به هغه صفت وی چه جمهور یې پیژنی ولا تخفی علیهم حقیقتها او په جمهور باندی دی هغه حقیقت پټ نه وی ولا وجودها من عدمها انه وجود دی هغه دی عدم دی هغه نه په جمهور پټی و یکون مزنتا لاصل من الاصول ادا هغه احتمالی جای دی یو اصل دی اصول نه هغه التي تعلق بها الرضا والسخط چې په هغه پورې تعلق تی رضا دی سخط را درمی نو دا یعنی هغه وصف په علت جوړه چې دا یو احتمالی شبه دی هغه اصل دی اصول نه جوړه دی چې کومه پورې رضا سخط متعلق کیږی دا به پکی علت جوړی اما لکونها مفضیه الیه یا دی وجه نه چی هغه مؤدی کیږی دی ته یا مجاور وی ورسره ونحو ذلک یا دارنګه نور کشرب الخمر لکه شرب الخمر واخله فانه مظنه دا مظنه ده لمفاسد لپاره دی مفاسدو یتعلق بها السخط چی په هغه پوری ناراضگی متعلق کیږی من الاعراض عن الاحسان ولی ته بیا عبادات کولای سی چی شرابونه دی څکلی نه نو ناراضگی ورپوری متعلق شوه کنه والاخلاد الی الارض اے پروت پئی تقاعس پئی سستی بئی دنیاوی کارونه نشی کولای و افساد نظام المدینه والمنزل او دې سره افساد د نظام د مدینه او د منزل راځي وکانه لازما لها غالبا او دا دې سره غالبا لازمی چې فساد وسر رادرمی او پته ولګیدله چې وصف ته هغه خمر چې کوم دی وصف ته هغه نیشه دا په دې کې هغه علت ته نو دا داسې وصف ته چې هر کس و ناکس په دې پوهېږي فتوجه المنع الی نوع الخمر و اذا کان لشیء لوازم و طرق او کله چه یو شی پاره ډیر لوازم او طرق وی لم یخص للعلیه منها الا ما تمیز من سایر ما هنالک نو دالته به نه خاص کیږی لپاره د علیت مگر هغه شی چه په ټولو کی په ټولو اوصافو کی ممتاز وی یو شی کی ډیر اوصاف دی ډیر لوازم او طرق دی نو کوم شی به پکی وصف جوړی چه کوم په ټولو کی ممتاز وی یرجحان من جهت الظهور چه هغه ته ترجیح ورکول شی د جهت د ظهور نه یا د انضباط نه دا د خپل اصول فقه قاعدې دي یا چې د حد لزوم د اصل نه او نحو ذلک لکه مثال درته وشو که رخصت القصر والافطار لکه رخصت د قصر او افطار وګوره ادیرت علی السفر دی دی دا جاری شوی دا پچا باندې په سفر او په مرض باندې چې سفر او مرض وی قصر او افطار به دون سائر مزنات الحرج نه نور مزنات حرج ګوره حرج خو په اکسابو کې ده ګوره په سفر کی کسب ته چی اوس هغه ته جی مشقت ته چی اوس ته کراچۍ ته جی په ایرکنډیشن ګاډی کی به کینی که په دی کی مشقت ډیر پروت ته چی دالته په پولی پټی کی لګیا یی په دی کی ډیر مشقت پروت ته په دی کی ډیر مشقت پروت ته شه جی دارنګی دارنګی مقصد دا چی اوس پکار دا چی دارومدار ته په مشقت باندې ګرځای کنه مشقت مشقت باندې قصر افطار کوي بیا خو پکار ده چې دې کې قصر دا دې قاصرین سي او دا دې افطار کوي دا دې چې کوي افطار کوي نو دا علت تا دارنګي مقصد دا ده چی هغه چې کوم دی نور شینا ګرمی موسم ده ګرمی موسم ده نو هغه نفس د حرارت او د ګرمی دا مشقت ته کنه پدې کې چې اوس ته چکه پکې روزه لري نو بیا خو پکار ده چې په ګرمیګانو کې د روزه نه وای په سردیګانو کې د سحر او دا منځونه نه وای ځکه چې مشقت ته پکې نه نه هر مشقت او وصف ته دی خبره او علت ته دی خبره نه جوړیږی چی دا دی اوس قصر دی پاره علت شی او مقصد دا چی افطار دی پاره دی چی علت شی که دغه سی کئ بیا خو به مقصد دی هغه عبادت اصل روح چی سی ختم شی ها البته هغه مشقت چی کله کله پیښیدونکی وی لکه سفر خو هر وخت سړی سفر نه کوي او مقصد دا چی بیماری خو هر وخت بیماری نه نو په هغه کی کوم مشقت هغه مونږ چو ګرځاو او بیا هر چا چنا چه کسب خوی بیا خو به هیڅوک نه روزی لری نه به مقصد دا چه چیرته پورا مونځ کوي ويتوقف عليها معاشه او په دې خود معاش موقوف تا واما وجود الحر والبرد دا رنګ لکه مثال می بل درک چې بیا خو په کار د ځکه بچ اندوان ورو مسلمان دل ورته چې مسلمانې کې خزمی کې بس هر منځونه کې او مقصد دا چې په اوړي جیټ او هر کې وسره روزي لري بیا به پشاس بیا بچ پشان سره نی واما وجود الحر والبرد فغیر منضبط بل وجود دی حر او برد کته دی دی پار سبب کی نو اخو انضباط نه کیږي نه سړی سونه ګرمي او سونه سردي بس سبب دې دې جوړیږي بیا سبا چې سړی قصر وکي یا روزه ور پاره چکی پری دي بیا خو دې که معمولی ګرمي کېدل وای بچ نه نه ډیره ګرمي دا به تای چې نه نه دونه ګرمي خو نه ده ما پرې ده ابل به وای نه نه ما ډیره کیږي زی پرې ده نو دا خو غیر منضبط شي نه بیا خو با دین نه ټوکی سره جوړی شی واما وجود الحر والبرد فغیر منضبط هغه خو غیر منضبط تا لان لهما مراتب مختلفه ولی حر او برد دپاره خو ډیر مراتب دی یعسر احصاؤها چی دی هغه احصاء ډیره مشکله ده وتعیین شیء منها بامارات وعلامات دا ډیره مشکله ده شا جی نو چې کله داسې یو شي کې ډېر اوصاف وي او ډېر شیونه د علتونو صلاحیت لري نو صبر تقسیم به وکړي دې ته صبر تقسیم وایي په اصول فقه په اصطلاح کې هغه علل به ټول رجمع کې او بیا به ښه سوچ پکې وکړي چې ودره کوم یو صلاحیت دی علتیت کوم وصف لري او کوم یې نه لري بیا چې کوم پکې لري هغه به ورته علت کړي او نور به چکې پرېږدي دې ته صبر تقسیم وایي نو چې مونږ دغسې ټولو باندې نظر راوکړ نو مونږ ویل چې قصر او افطار دپاره دغه مرض او سفر دا ورپاره علتیت صلاحیت لري او په دې کي به نقصان نه رادرومي او شریعت کي به احکاماتو کي به څه خلل نه رادرومي نو موږ دا ورپاره علت وګرځول او دا نور مو ټول شیان ځکه پرېښودل وانما يعتبر عند الصبر او معتبر بی په وخت صبر تقسیم یعنی تعمق او چکل تقسیم کای دی اوصاف و مزنات اغا مزنات په معتبری کانت فی الامه الاولى اکثریتا معروفتا چا عام خلق کے اکثری معروف چا نو اوس هلته په سفر کې مشقت و خیر د اوس ته نی بیا معتبر ده ځکه چې اولنی مخاطبین د قرآن او د نزول د احکامات خو هغه و نو هلته مشقت و بس هغه مشقت اوس هم چې ده معتبر ده وکان السفر والمرض بحيث لا يشتبه عليهم الامر فيهما حتی سفر او مرض داسې دي چې په دې کې اشتباه د امر نه راځي سفر د خو یو تعین به یو کې چې دونه سفری بس به قصر کوي واضحه خبره ده مرض ده خو تعین به یې وکړي چې دونه مرض وي چې ورسره زیاتېږي لا ډاکټر توت وایي چې دا اوس دې نه بعد ورسره خرابېږي واضحه خبره ده وإذا وإن كان اليوم بعض الاشتباه اگر که نن ورځ بعضې اشتباهات په سفر کې رادرومي چی مثال مشقت خو نستا داسی دا ندی کنه شل واری دی نی شاه سوی چې شل واری دی اوس مشقت نه پکې خو مقصد دا چې آلته خو پدې کې مشقت و چې هغه ول احکامات کوم نازل دل بس هغه مشقت چدا د دې څه وجه ده چې ځنې عبادات آ فرض دي ځنې واجب دي ځنې مسنون دي بیا په سنت مؤکده سره ځنې غیر مؤکده سره نوافل مستحبات نو دی دی سو وجه دا دا عبادات دا تقسیم فرضیت او وجوب او سنتیت وغیرہ دیتا دی دی عبادات تقسیم داول کڑای شوی دا او سو مصالح تی چی آدی دی خبری چکئی تقاضا کئی چی دا عبادات دا سی مختلف انواعی او بل بیا په یوه عبادت کی په یوه عبادت کی ځنی اجزا هغه شرایط وی ځنی ارکان وی ځنی واجبات وی یعنی ضروری درجه کی وی ځنی غیر ضروری درجه کی وی نو پدی کی آخر څه حکمت تا چې يو عبادت وي او د يوه عبادت اجزاء وي، ولاړه ده، ناسته ده، قيام ده، قرات ده، رکوع ده، سجود ده، نو دا شيونه نو ځنې بيا خپل مقصد دا دی چې په دو کې مراتب وي، نو د ځنې اجزاء د عبادت هغه ډېر ضروري وي او ځنې اجزاء د عبادت هغه دوره ضروري نه وي، ځنی اجزاء د عبادت داسی وی چی که هغه نه وکی بس هغه عبادت داسی ده لکه د سره نه دی ونه که ځنی داسی چی که ودی کړ خو ښه ده عبادت ښایسته شی په حسن زیات شی وسره لیکن که نه دی وکړ په دی سره څه فرق نه رادرومی نو دا ولی نو په دی باب کی شاه صیب بس د دی دوه خبرو بیانول چه که غواړی چی عباداتو دا ځنی فرائض دی ځنی واجبات دی نو ددی تعین دی پاره چا کوم مصالح تقاضا کئی دی دی هغه ترته بیان کی او بیا دی دی په یو عبادت کی چی دا کوم اجزا وی بیا په هغی کی بعضی زیات ضروری بعضی کم ضروری دی دغی وجوهات چکی شاہ صاحب بیان کی شاہ جی باب د عدم مساوات د عباداتو او د اجزاو د دې چه عبادات ټول یو شی نه دي او ځنې واجب ځنې فرض ځنې سنت داسې او د اجزاء ټول یو شی نه دي د یو عبادت اجزاو کې باهمي چه وي فرق وي دې پاره څه وجه ده نو تاسو دا عنوان ورته کېښودلی شو د ځنې عنوانات دا ما جوړ کړی وی دی هغه موقع په مناسبت باندې یا د هغه شروحات په مدد سره یا دغه سی هغه موقع سره ځنی هغه دی نورو چې کوم ربا سره دی خو ډیر پکې ته جدا وی ګوره ما وجه عدم مساوات العبادات و اجزائها څه وجه ده د نوالي د مساوات په عباداتو چه ټول عبادات يو شی نه دي او اجزاء يې يو شی نه دي دې پاره څه وجه ده نو شاه صاحب دا خبرې بيانول غواړي اعلم انه يجب عند سياست الامه ان يجعل لكل شيء من الطاعات حدان شاه صاحب وایي چې ګوره په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې واجب ده په وخت انتظامی امور دی امت چی د امت یو د امت چی کوم ډانچه ده د هغه چی کوم انتظامات کیدل شی نو دی پاره دا خبره ضروری ده ان یجعل لکل شیء من الطاعات حدان چی ودی ګرځول شی لکل شیء من الطاعات لپاره د هر واحد د شی لپاره د هر شی د عباداتو نه دوه حده زکوة کی دی دوه حده یو اعلی زکوة بی ابدال ته په معنی عرفی سره نه معنی لغوی سره استعمالیږی ټولو ته ورعامی صدقات نافله ټولو ته زکوة کی دی دوه حده یو اعلی حد او یو ادنی په روزی کی دی دوه حده یو اعلی حد او یو ادنی په هر قسم عبادت کی دی دوه حده دا دی امت هغه انتظامی امور دی دی خبری تقاضا کئی چی هر عبادت کی دی چی وی دوه حده یو دی اعلی حد وی او یو دی ادنی حد وی ډیر عجیب بیان کئ شاه صاحب فالاعلی اعلی حد به کوم وی دی عبادت اعلی حد به هغه حد وی چی دی دغ عبادت کوم مقصود ده هغه په وجه اتم سره بیا ورنه حاصلیږي دا به هغه اعلی حد وی ادنا حد به هغه حد وی چه کله دینر کم کی بیا به هغه بلکل غیر معتد به درجه ته چه سی ارکوز شی لکه مثال په طور باندې مونځ نه مقصود څه ده اخبات نو اعلی حد به کوم وی چې هغه نه د اخبات په طریقې اتم سره چې حاصل شي چې هغه فرایض خو اداګای واجبات سنن خو اداګای ورپسې چکای نوافل هم کای نو خو اخبات په چې حاصل شي او ادنی حد به کوم وی چی کم سے کم که هغه نه در کم کړ بیا مقصد اعتداد ورپاره نه یی او بیا تا خلاصون هم نشی پکی دلای دا خو څه کئ چی ته هغه مقصود په حاصل کی لکه مثال فرایض واجبات السنن مؤکده دارنګی د زکات فلسفه د زکات حکمت هغه څه ده په خپل نفس نه رزیلئ بخل لرې کول خپل نفس نه رزیلئ بخل لرې کول نو اوس دا مقصود چی ته حاصلئ چی د رزیلئ بخل زه له خپل جان نه چکه لرې کا نو دا یو اعلی زکات په هغه وی د اعلی حد به هغه وی چی دا په ښه طریقې سره دا حاصل شی چی هغه ته فرضی زکات هم ورکړی او ورپسې بیا نور هم چکه خیراتونه صدقات کړی نو بیا به دا مقصود د رذیلئ بخل یعنی ازالې دی بخل دی دا مقصود به بیا په ښه طریقې سره چه سی ادا شی اکه ته صرف مقصد دا ده چه زکوة تی واجبه ورکه فرائض نو بیا به گزاره وشی خو که دین دی بیر کم کړ دا دی نکول بیا با غیر معتد به درجه کی خبر او کوزه شی اوس تاسو په پوه شو دارنګه صوم ته وګوره دی صوم فلسفه هغه چه دا د نفس ته مشق ورکول په جو عطش په دې سره نو که دا د اعلی درجی اعلی درجه به هغه وی چی دا مقصد په ښه طریقه ونه حاصلیږی چی د رمضان لری او نوری پسی چه کای لری هره میاشت دری څلور داسی شپږ او مقصد دا ده چی ادنی درجه به هغه وی چا کوم شریعت بیا مقرر کړی چی هغه نه بعد بیا مقصد دا ده چی سړی هغه کاته درجی کی چکی او غورځوی اوس تاسو پوه شوی نو هر عبادت دی پاره یعنی دی امت د انتظام الامور دی دی خبری تقاضا کئی چی هر عبادت دی پاره دی چی وی دو درجی یو دی اعلی درجه یی او یو دی چی ادنی درجه یی اوس تاسو پوه شوی نو د اعلی درجه دا هغه نوافل او مستحبات ادا شئی نسی ادنی درجه هغه دی چا وی فرائض خو دلته ادنی پدی معنی سره نه چی دا اوس له هغه نه ادنی سره تفسیر می درته وکړ تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جي او ځکه ګوره شاه صاحب چې د اسرار بیانې په دې کې به یوشي سره خیال خو کنی بیا د ډېر غریبان ګمراه شي او ای چې ګوره د زکات مقصد خو رزیله بخل لرې کول دي نو که یو سړی بخیل نه شو سخی خیر د زکات په طریقې سره نه ورکوي اسې لګوي که نه نه نه اوس زکات مقصد ټیک ته رزیل بخل لری کول دی دا خو موږ یو حکمت بیان کړی خو په هغه طریقې سره چې کوم شارع چې دا بیان کړی دا هغه پیکرهای محسوس هم پکې ته چدي مطلوب دی ګور بار بار دا خبره زته کوم بیا به تاسو باندې اشتباه نه راتلی شجی اوس ته ګور اعلم پدې خبره باندې ځان پوی کا انه یجب عند سیاست الامه چې واجب دا په وخت انتظام دی امت دا خبره ان یجعل لکل شیء من الطاعات حدا نه چه ودی ګرځول سی لپاره دی هر لپاره دی هر شی دی طاعاتنا دو حد اعلی یو اعلی حد و ادنا بل ادنا حد فالاعلی اعلی حد بایغی هو ما یکون مفضیا الی المقصود منه چه آ بیا مفضی کیږي په طرف ته هغه مقصود من کل شیء دی هر عبادت نه چکم مقصود چه ایغه ته مفضی کیږي علی الوجه الاتم په وجه اتم سره نو د منه چې ضمیر من کل شیء تا غور کل شیء ته راجع ده والادنا ادنا عبادت باغ ادنا طاعت باغ ادنا درجه باغ اغی هو ما یکون مفزیا الی جملۃ من المقصود چا مفزی وی په طرف تی جمله من المقصود فی الجمله مقصود تتا چکے مفزی کئی لیس بعدها شیء یعتد به چ دین بعد بیا داسې بله درجه نی چی آ مقبوله یی آ چی مقبوله یی شه جی اوس درې شیونه دی درې شیونه دی چی آ غیر ممکن دی درې شیونه دی چی آ چی دی غیر ممکن دی آ دا دی الامور الثلاثه الغیر الممکنه آ دا دا نمبر ایک وذلک لانه لا سبیل الی ان یطلب منهم الشیء ولا یبین لهم اجزاؤه وصورته ومقدار المطلوب منه فانه ینافی موضوع الشرع نمبر ایک دا اوس دغه تفصیل دپاره مقصد دا دی چی یو توطیه تمهید درته چه کئی شاہ صاحب جوڑی چی دا ځنی عبادات ضروری ولی دی ځنی عبادات غیر ضروری ولی دی په عبادات او اجزاو کی بیا ځنی شرط او رکن درجی دی ځنی داسی دی چی کو دی کړه خو ښه ده کو دی نکړه څه پروا نشته دا ولی ځکه او د عباداتو لپاره خاص طریقې ولی مقرری دی او د تعیین دی اوقات وغیرہ دی کی څه مقصد ده نو دی لپاره شاه صاحب یو هغه درته جوړی دی وایی چه دری شیونه دی چه آ غیر ممکن دی نمبر ایک دا غیر ممکن ده چه امت نه داسی یو شی طلب کړای سی چه دی هغه اجزا دی هغه صورت دی هغه هغه مطلوب مقدار هغه ورته بیان شوی نی مثال امت نه لمونځ طلب شو چه تاسو به مونځ کو او دا نی بیان شوی چه نه دا مونځ به څه څه اجزا وی او صورت به سنګه ای او سوره مقدار به کو او په کوم وخت به کو دا نی بیان شوی نو دا خبره غیر ممکنه ده ځکه چې دا د شریعت مقصود دا د شریعت موضوع یعنی دا د شریعت هغه مقصود سره چه دا یعنی منافی خبره ده شریعت مقصود خو سیاست الامت تا دی امت اغا آر شای یو انتظامی ڈانچے تا غرزول دی نو که یو عبادت مکرر شی خو د هغ عبادت مقدار نه ده بیان د هغ عبادت اجزاء نه دی بیان د هغ عبادت صورت نه ده بیان نو څنګه به مقصد داده چی انتظام د امت په هغه باندی چه سی راشی که اوس صرف داسی وای چی اقیموا الصلاة او مقصد احادیث مبارکو دا نه وای بیان کړی چی د صلوة په داسی داسی طریقی باندی سړی چه کئی نو ته رشته وای بیا به تاسو مونږ یعنی یو انتظام دی لمانجه په مسئله کی راغلی وو چی داسی به یو ځای جمع یی او داسی به د هیڅ به نه وو نو څنګه چا به څنګه تعین کړی وو چی صلات دا معنی چا به څنګه تعین کړی وو لکه اوس د منکرین حدیث هغه ګډی وډی وایی چی نه نه صلات خو تحریک الصلوین ته وتایی نو دا ورزش دا دا ټول چی دا صلاتان بیا به مو داسی ګډی وډی نه ویله نو دې وجوهاتو په بنا باندې شاه صاحب وی چی دا غیر ممکنه ده چی یو عبادت شریعت فرض کی ضروری یې کی او د هغې مقدار او د هغې صورت د هغې هیئت د هغې اجزا دا ورته شارع بیان نه کی زبردست خبره یې نه ده کړې شاه جی وذلک دا ځکه لانه لا سبیل الی ان یطلب منهم الشیء نسته دلار دی خبر تا دا جایزه نه دا چی طلب کړی سی دی خلقونه یو شای ولا یبین لهم اجزاؤه و صورته او بیان نکړی سی لپاره دی دوی اجزا دی بیا دی دغه عبادت او صورت تی دی و مقدار المطلوب منه او مقدار آغا مقدار مطلوبه لدینا چی دور مقدار مطلوب دا دا ٹک ندا ولی فانه ینافی موضوع الشرع دا مقصود دی شرع سره چی مقصود دی شرع سیاست الامت تا دی اغا سره منافی دا نمبر ایک دوما خبره ولا سبیل الی ان یکلف الجمیع باقامة الآداب والمکملات دا خبره دیتا لار نشته چی ټول امت ته دی تکلیف ورکړی سی په اقامت دی او په ادائیگی دی ټول آداب او مکملاتو کی او چی کوم دی محسنینو حصہ دا کنا دا دی په چا باندی سی په ټول امت باندی سی دې خبرې ته لار نسته ولې چې ځکه چې دا دې ټول امت نه بیا دې دغو شیونو ادایګي یا خو ممتنع ده او که ممتنع نه وي کنه کم سے کم متعسر خو یقینا ده متعسر خو چه ده یقینا ده او په شریعت کې دا سه حرج آنشته دیو جنا دا نوافل او دا مستحبات او دا شینا دا مقصد ضروری نه کړل شو که دا ضروری شی په ټول امت بیا به امت په چا کی ګیر شی په مشکلاتو چی څوک په کاروباری وی څوک په مقصد دا ده مزدوری کئی څوک په هغه کئی نو دی ته اوزګار ده چی دی غریب پردی مزدوری کئی آ به څنګه مقصد دا ده چی اشراق او چاشت او آبینا او مقصد دا به غریب څنګه کئی آ به ایله چرته فرض ولا چټی ورته ورکی نو بیا به ټول نظام آ به مختل شی او مقصد دا ده چی دا به په خلقو باندی چه سی بوج شی او که غیر ممکنه نه یی خو کم سے کم متعثره به خامخا یی نو دی وجه نه دا خبره ټیک نه ده دا یو امر غیر ممکن ده چی د محسنینو حصه دا دی په عامو خلقو باندی چه سی ضرور شی ولا سبیل الی ان یکلف الجمیع باقامة الاداب والمکملات او دیتا هم لار نشتا و انما بناء سیاست الامة علی الاقتصاد دون الاستقصاء او بناء دی سیاست الامة او انتظام انتظام دی امت دار و مدار آ پا اقتصاد دا پا توسط باندی دا او آ پا استقصاء باندی او پا طلب دی آغا اقصاء شی باندی ندا نمبر تین دریم نمبر خبرہ ولا سبیل الی ان یحمل الاعلی و یکتفی بالادنی فانه مشرب السابقین و حظ المخلصین و اهماله و اهمال مثله لا یلائم اللطف او دا هم غیر ممکنه خبره ده چی دا اعلی درجه دی عبادت تی بلکل مهمله شی دا دی پریخودل شی او صرف پا ادنی درجه دی چه وسی اکتفا وشی دا غیر ممکنه خبره ده ځکه چی دا اعلی درجه دا مشرب دی هغه سابقینو ده یعنی هغه خلق چی په مراتبو او په درجاتو کی یو بل نه چه کئی سبقت کئی دا دی هغو مشرب ده دا دی هغو ګودر ده او دا دی هغو او دا دی مخلصینو حصه ده او مخلصین پدی باندې ځان چکی سیراب کئی نو دی الله تعالی مهربانیګانو ا د الله تعالی لطف سره دا خبره مناسبه نه ده چی د دو دا حصه مهمله چکی پریدی او دا حصه نی او دو غریبان صرف په هغه ادنا باندی څه کئی اکتفا کئی ځکه په هغه باندی دو زړه چیرته صبریږی دو زړه په هغه باندی چیرته صبریږی نو د هغی هم هغه پکی پکار ده نو دا دریواړه امور به ورته چه کای ملحوظ ساتی اوس په بیا تر تپاخ کښی شاه صیب چی ګوره چی دا دری واړه امور دی ملحوظ کړه دا دری واړه امور دی ملحوظ کړه چی دا ممکنه نه ده چی مثال اجزا دی نه بیان شوی یو شای دی چی فرضی مقدار او صورت مطلوبه او دا هم غیر ممکنه خبره ده چی اعلی حصہ دی په ټولو باندې چی ضروری شی او دا هم غیر ممکنه ده چی هغه اعلی حصہ دی بالکل پریښودل شي ځکه چی دی ځنې خلکو هغه حق تلفی په دې کې کیږي او پته ولګیدله چه عبادت په دوه درجی یوه به اعلی وی او یوه به ادنی وی دارنګه دریم نمبر ولا سبیل الی ان یحمل الاعلی او دی تلار نسته چه اعلی حصہ هغه پر خودل شی و یکتفا بالادنا پادنا باندې اکتفا شی فانه مشرب السابقین و حظ المخلصین زکه چه دا اعلی حصہ دا مشرب دی سابقین دا او دا حصہ دی مخلصین دا و اهمال مثله لا یلائم اللطف او اهمال دی مثل دی دی آ مناسب دی مهربانی دی الله تعالی سره دا خبره ده فلا محیص اذن من ان یبین الادنی نو دین محیص نستا مفر نستا چه اغا ادنی به هم بیان کړسی و یسجل و یسجل علی التکلیف به او مهر به ولګاو سی بیا په تکلیف سره پدی چه اغا باندې اغا باندې به ټول خلق چی مکلفی ويندب الى ما يزيد اليه من غير ايجاب او دې نه ما دې نه زائد شی چی دی هغه ته به خلق ربلل شی خو من غیر ایجاب ضروری به نه وی په اوس راځه سوره حصه سوره حصه هغه ضروری ده والذی یسجل علی التکلیف به ینقسم الی مقدار مخصوص من الطاعه هغه عیسی چی کوم باندی مهر لګول شوی ده او ټول خلق په هغه باندی مکلف وی آ منقسم کیږی بیا الی مقدار مخصوص په طرف دی مقدار مخصوص دی طاعت نا کالصلوات الخمس لکه مثال پنځه لمانځونه وصیا کالصلوات الخمس وصیام رمضان و الی ابعاض لها لکه صیام رمضان دغسی غټ غټ حج وغیره و الی ابعاض لها لا یعتد بها بدونها او دارنګه دا به هغو اجزاؤ ته تقسیم کیږی اجزاؤ کی به بیا خپل مابینځ کی چه وی باهمی تفاوت وی ینقسم الی ابعاض دا به هغه سره لګای تقسیم کیږی په طرف ته هغه حصصو دی دی پاره به حصص وی لا یعتد بها بدونها زنی شینا به داسی وی په دی عباداتو کی چه هغه بغیر به دیته هیڅ اعتبار نی که هغه نه په کیو کی د عبادت په دسره نه دغه عبادت ګانه نشی لکه تکبیر واخله قرات ته فاتحه فاتحة الکتاب واخله صلات ته پاره نو دی ته به بیا ارکان وایی اسی مثال نور خو اوس تفصیل بیانوی کنه او ځنی امور به داسی وی چی خارجی به وی او لا یعتد بها بدونها او دی بغیر به مقصد دا دی چی بیا ایغ عبادت ته اعتبار نه وی او وی به دی عبادت نه خارج خو بیا به عبادت دی بغیر معتبر نه وتسمى بشروط دې ته بیا چوتای شروط کل وضوء للصلاة بهر حال شاه صاحب تاسو چې دې بحث باندې کله نظر واچو تر ته ختمو ان شاء الله دا بحث نو تاسو ته دا پته ولګي شاه صاحب پدې کې دې خبره بیانول غواړي دې خبره چې د عبادتو کې ټول عبادت یو درجه ولې نه ده ټول فرایض ولې نه دي ټول واجبات ولې نه دي نه څو واجبات څو فرایض څو سنت مؤکده څو غیر مؤکده څو نوافل څو مستحبات دا ولې او دارنګه مقصد بیا دی عباداتو د خپل اجزاء باهمی تفاوت ولی لری یو جز ډیر اهم یو لږ لږ کم اهم بل زیات اهم بل کم اهم او دا مقصد تفاوت ولی دی ځنه واجبات تی ارکان ځنه واجبات تی ځنه مقصد دا دی چی فرائض دی ځنه مسنون دی سنن مؤکده دی ځنه غیر مؤکده دی نو دا ولی دا عبادات او اجزاء کی بیا دا فرق ولی دا دا خبره بیانول غواړي اوس دینه بعد دا ته تصحیح کیف یعین الارکان والشرائط فی العبادات داسی تعبیر تاسو کولای شو کیف یعین الارکان والشرائط للعبادات سنگه د تعین د ارکان او د شرایطو په عباداتو کی کیږی اوس دا یعنی د ارکان او شرایط سنگه تشکیل کیږی چی مونږ وایو چی دا رکن دا په دی المانزه کی مثال فلانه رکن دا فلانه شرط دا ولی کوم سورخاب پر په دی شکی لګیدلی چی آ مونږ پکی روکن کو هغه بل یو نه روکن کو او کوم مقصد دا دی چی داسی یو معیاری ما به الامتیاز پکی موجود دی چی یو شی شرط کو او بل نه شرط کو نو دی پاره څه وجوهات دی داسی تاسو لګولای سو کیف یعین الارکان والشرائط فی العبادات او ورسره سره پدی کی دا خبره بیانیږی یجعل الشیء رکنا بسبب فطری او بسبب عارضی شاه صاحب په دې کې دا خبره بیانوي چې یو عبادت لپاره یو رکن جوړیږي